بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر منو أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني من خپرونې السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت او د خوشحالي جامې په تن ولرئ دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع نوروز او د نوروز لمانځل په اسلام کې د کلونو کلونو راهیسې د نوروز ورځ په افغانستان کې په شاندارو مراسمو سره لمانځل کیږي په دې ورځ نه یوازې دا چې د خوښي معمولي کړنې ترسره کیږي بلکې ځینې داسې عملونه تر سترګو کیږي چې غیر مسلمانان به یې هم ونه کړي غیر مسلم به هم د دې د مسلمان کار نه وشرمیږي له بده مرغه چې په افغانستان کې د کلونو را په دې خوا ځینې ناوړه دودونه او ځینې ناوړه رسمونه او رواجونه پر خلکو حاکم دي او خلکو هغه د خپل د دین جز ګرځولي او هغه ته دیني رنګ ورکړی د مسلمانانو دپاره دوه لویې خوشحالي شته چې هغه یو لوی اختر او بل کوچنی اختر دی او پرته له یادو ورځو د نورو غیر شرعي ورځو لمانځل دا د مسلمان سره نه ښایي او مسلمان دپاره دا شرم دی د نوروز کلمه اصلا دا فارسی کلمه ده چې د نوې ورځ معنا لري اسلامي تاریخ پوهان په دې اند دي چې د نوروز نوم د نوبهار څخه اخیستلی شوی خو دا د نوروز نوم د نوبهار څخه چې را اخیستل شوی دا په ناسمه بڼه باندې را انتقال شوی نوبهار د زردشتي مجوسیانو لومړنۍ آتشکده وه چې په پنځه سوه او درې اتیا میلادي کال کې زردشت او ذوالقرنین تر مړینې وروسته د بلخ په تاریخي ولایت کې جوړه کړې وه چې دا آتشکده د نوبهار بلخ په نوم ونومول شوه او بیا یې هغه اختر ته هم دا نوم ورکړه کوم چې هر کال به یې د اور د عبادت دپاره د لومړنۍ ورځ دپاره ټاکله نو هغې دپاره هم د نوروز نوم ورکړ نو رابه شو قدرمنو اوریدونکو د اسلام په رڼا کې به په دې باندې وغږیږو چې آیا د نوروز لمانځل او د نوروز د لوځې مبارکي ورکول په اسلام کې جواز لري او کې نه لري نو د نوروز او د مهرجان یعنی د تلې میاشتې لومړنۍ ورځ کرسمس او دا ډول نور غیر اسلامي ملتونه او دینونه چې د اخترونو په څیر او د میلو په څیر لمانځي او په هغو کې د خوشحالي مظاهره کوي دا په اسلام کې حرام او ناروا دي د مسلمانانو د اختر ورځې معلومې دي په کار دا ده چې مسلمان په هغه ورځو کې چې د کوچني اختر او د قرباني یعنې د لوی اختر ورځ ده د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خپل د خوشحالي مظاهره وکړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته هجرت وکړ د مدینې خلکو د اختر لپاره دوه ورځې ټاکلې وي او د اختر لپاره دوه ورځې درلودلې د علماو د څیړنې له مخې هغه دوه ورځې د نوروز ورځ او د میزان یعنې د تلې میاشتې اوله ورځ وه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډیره مهرباني او شفقت سره هغوی په دغه ورځو کې د خوشحالي کولو څخه په داسې توګه منع کړل چې په بدل کې ورته د هغې څخه غوره ورځې یعنی کوچنی اختر او د لوی اختر ورځ د خوشحالي لپاره مقررې کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته راغی او مدینې والو لپاره دوه ورځې وې چې لوبې او خوشحالي به یې په هغو دوه ورځو کې کولې نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې دا کومه ورځې دي چې تاسې په دې کې خوشحالي کوئ او په دې کې لوبې کوئ هغو ځواب ورکړه چې په دې دوه ورځو کې به د جاهلیت په وخت کې موږ هم لوبې او خوشحالي کولې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې یقینا الله پاک ستاسې لپاره دا دوه ورځې په ډېر غوره ورځو بدلې کړې دي چې هغه د قرباني اختر او د کوچني اختر نیکمرغه او مبارکې ورځې دي نو په دې ورځو کې تاسې لوبې پرېږدئ ځکه دا د زردشتیانو او د آتش پرستانو ورځې دي نو د نوروز مبارکي او د نوروز په مناسبت خوراکونه جوړول و اوه قسمه یا هفت میوه لباسونه ډالېګانې رخصتي کول خپل ورځني کارونه ځنډول او میلو ته تلل دا قطعا حرام دي ځکه دا د مجوسیانو سره مشابهت دی او نوروز چې دی د مجوسیانو اختر دی علامه ابن تیمه رحمه الله په خپل کتاب اقتضاء الصراط المستقیم په اول جلد کې په هغه کې ډیر تفصیلي بحث کړی دی هغه لیکلي چې د قرآن او د سنت علماو د اقوالو له مخې د نوروز لمانځل حرام دي نو الله د دوی څخه د دوی ځانونه هیر کړي دي او دا کسان پوره نافرمانه دي الله وایي نو الله چا هیر کړی یهودو نصاراو او مجوسانو هیر کړی نو الله وایي چې تاسې د مجوسیانو غوندې مه کیږئ د یهودو په شان مه کیږئ د نصارانو په شان مه کیږئ او کومه ورځ چې د نصاراو مجوسیانو زردشتو د ځان لپاره اختر ټاکلی هغه تاسو په هغې ورځ کې میلې مه کوئ د هغو تقلید مه کوئ همدارنګه الله رب العزت په سورت فرقان کې فرمایی والذین لا یشهدون الزور ابن کثیر او همدارنګه امام قرطبی رحمه الله او همدارنګه مجموع الفتاوا د دې نه د حضرت عبدالله ابن عباس نه نقل کړي دي چې د دې معنا یعنی د دې آیت معنا دا ده چې مؤمنان دې د مشرکانو اخترونو او میلو ته نه حاضریږي مؤمنان هغه کسان دي چې هغوی د مشرکانو او د مجوسیانو د زردشتو میلې او اخترونو ته نه حاضریږي او د دیو په اخترونو کې دې برخه نه اخلي نو د دې په مقابل کې که څوک د مجوسیانو په اخترو کې اشتراک کوي ځینې خلک د الله په وحدانیت معتقد هم دي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت او حقانیت هم مني که ته ورته ووایې چې ته د الله او د رسول مینه دې په زړه کې نشته نو تا سره به جنګ هم کوي خو د دې معصیت سفرونو ته به ملا تړلې وي او د زردشتیانو او د آتش پرستانو د مجوسیانو په اخترونو کې به اشتراک کوي د هغو نه به مخکې دا لمانځي او د دوی سره مشابهت کوي او په همدغه ژوند کې مړ شو نو د قیامت په ورځ به د مشرکانو سره الله دا راپورته کوي څوک چې د مجوسیانو ورځې لمانځي د آتش پرستو ورځې لمانځي او د هغو سره په دې مجالسو او په دې لمانځنه کې اشتراک کوي او که دا مړ شه نو د قیامت په ورځ به الله د دغو په صف کې د حشر کوي همدارنګه حضرت علی کرم الله وجهه څخه روایت دی چې هغه ته د نوروز په ورځ ډالۍ وړاندې شوه چا تحفه ورکړه نو حضرت علی کرم الله وجهه هغه منع کړه او داسې ویل چې خپل کارونه او اسلامي عادات جاري ساتئ هره ورځ نوروز دی د دې حدیث راوی ابو اسامه فرمایی چې حضرت علی کرم الله وجهه د نوروز نوم هم بد وګڼلو چا چې ورته نوروز وویل هغه هم بد وګڼلو چې دا نوم نوی ایجاد شوی دی نو تاسې د نوروز په ورځ چاته ډالۍ مه ورکوئ د نوروز د ورځې چاته مبارکي مه ورکوئ بلکې د خپل دین ترجع وکړئ چې الله څه ویلي دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ویلي دي او فقهاو او مجتهدینو په دې هکله څه بیانات ورکړي دي شیخ الاسلام ابن تیمه رحمه الله په مجموع الفتاوا کې لیکي هغه څوک چې نوروزي اعمال ترسره کوي نو د الله رب العزت عذاب په ځان باندې وړاندې کوي او د دغې ورځ په مناسبت باندې یعنی د نوروز د ورځې په مناسبت باندې چې کومه ذبحې او حلالې کیږي هغه ټولې ناجایزې او حرامې دي او د هغو د غوښې نه استفاده حرامه ده او دا یې په ما اهل به لغیر الله کې داخلې کړي دي نو په دې ورځ باندې غسل کول چې د نوروز ورځ ده زه غسل کوم میلې ته ځم د ماشومانو د لوبو اسباب جوړول د هغو شیانو خرڅول او اخیستل د نوروز په میلو کې استعمالیږي ناروا دي بلکې بعضې علما یې کفر ګڼي ځکه چې په دې کې د کفر د شاعرو تعظیم او احترام دی مولا علی قاری رحمه الله په مرقات شرح د مشکات کې لیکي چې ابي حفص الکبیر الحنفي وایي که چا د نوروز په ورځ یوه هګۍ هم یو مشرک ته ډالۍ کړه نو دا شخص د الله رب العزت په نزد باندې کافر شو او ټول اعمال برباد شول او حسن بن منصور وایي که چا د دې ورځې تعظیم په خاطر څه واخیستل نو کافر دی او که مقصد د رزق پراخي وي نو بیا هم مکرو او حرام دی په دې ورځ دې نه او همدارنګه ملا علی قاری رحمه الله په مرقات شرح د مشکات کې لیکلي دي چې د نوروز په بعضې لمانځونکو باندې هغه څوک چې نوروز لمانځي نو د هغوی ښځې په هغو باندې زورورې شي او ورته وایي چې ما ته به هم نن دغسې میله جوړوي لکه دا نور خلک او کافرانې چې جوړوي نو دا د هغې خبره ومني او د نوروز د تعظیم دپاره په ښه کې دي نو په دې باندې ویره د کفر ده چې کافر شي او د اسلام د مقدس دین نه خارج شي نو علماو کرامو ته دا عرض دی چې عوام خلک د لاس یا د بیان په واسطه د دغه منکراتو څخه منع کړي او د الله رب العزت دین د الله رب العزت د کلام په رڼا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې دوی ته بیان کړي نو قدرمن اوریدونکو یا خو د نوروز ورځ د مجوسیانو سنت دی د آتش پرستانو سنت دی او یا د جمشید پاچا سنت او طریقه ده چې په آخر کې د الهیت دعوا هم کړې وه د خدایي دعوا هم کړې وه دا د هغه سنت دی او نن ورځ مسلمان چې د الله په وحدانیت باندې عقیده لري د الله د دین نه بېخبره او ناخبره دی هغه کسانو چې هغوی به د اور عبادت کوه الله سره به شریک ګڼه او هغوی به د خدایي دعوه او د الهیت دعوه کوله د هغو په نقش قدم باندې قدم ږدي او نوروز لمانځي او دې ته احساس د شرم هم نه کیږي د الله رب العزت د کلام ویرې هم په زړه کې نه پرېوځي او رسۍ یې په لاس کې یي او جنډه راکاږي د څه جنډه راکاږي الله ته به نه درېږې د الله په حضور کې به الله ستانه پوښتنه نه کوي همدارنګه په شان د نوروز کرسمس چې د عیسویانو اختر دی نو په دې ورځو کې د خوشحالي مظاهره او د خوشحالي هلې ځلې په دې کرسمس کې هم ناروا او حرامې دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه په ګڼ شمېر احادیثو کې روایت دی چې د اهل کتابو یهودو او نصاراو او دوی سره ورتوالی او مشابهت حرام دی چې تاسو یهودو سره نصاراو سره او همدارنګه د اهل کتابو سره مشابهت مه کوئ په ټولو مسلمانانو کې کرسمس څه ډیر شهرت نه لري چې خوشحالي پکې وکړي نو له دې لامله په هغه رد کولو سره کوم حساسیت نه ښکاره کوي په داسې حال کې چې د نوروز په هکله خو داسې بولي چې د دې خلکو د خپل آزاد فرهنګ او کلتور یوه برخه ده او نه پوهیږي چې د پردیو څخه ورته رانقل شوې ده لا په دې نه پوهیږي دا د خپل د آزاد فرهنګ او کلتور یوه برخه بولي یعنې د نوروز ورځې لمانځل دا د خپل آزاد فرهنګ او کلتور یوه برخه بولي او حال دا چې دا غریبان په دې نه پوهېږي چې دا د پردیو څخه ورته رانقل شوي د مجوسیانو او د آتش پرستانو څخه ورته رانقل شوې ده د نوروز د ورځې په تجلیل کې او د دې ورځې په لمانځلو کې د مجوسیانو سره د ملا علي قاري رحمه الله په وینا بعضې د یهودو په رنګ رنګ شوي مسلمانان ډوله روافظ هم په دې خاطر شریک شول چې په نوموړې ورځ د مسلمانانو دریم خلیفه د ګران پیغمبر د وینا برابر جنتی حضرت عثمان بن عفان هم په خپل کور کې په مظلومانه ډول د یهودانو د دسیسو له امله په شهادت ورسېده نو د خوشحالي لپاره روافظ جشن نیسي چې دا له ټولو څخه هم دردونکې ده چې په دې ورځ کې وای خلافت حضرت علي ته پاتې هغه روافظ یا اهل اهل تشیع چې د یهودو په رنګ سره رنګ شوي دي د نوروز ورځ په دې خاطر لمانځي چې په دې ورځ باندې امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم خلیفه په شهادت رسېدلی نو ځکه دا ورځ لمانځي چې دا د ټولو نه ډېره دردونکې ده خو ځینې ناپوهه مسلمانان د دې څخه بېغوره دي په دین کې معلومات نه لري او په مستقل ډول دا د خپل کلتور او دا د خپل فرهنګ بولي ما مخکې تاسو ته هم ویلي که د دې ورځې د تعظیم په خاطر او د کافرانو سره ورتوالي په لحاظ څوک دا کار وکړي بیا خو ورته علماو د همغو په شان کافر وایي او په مستقل ډول که څوک د کفارو سره مشابهت هم نه کوي که په مستقل ډول هم په دې ورځ څوک خوشحالي کوي هغو ته هم علماو ناروا ویلي دي ابوالحفص الکبیر الحنفي څخه نقل شوي دي چې ما مخکې تاسو ته هم ویلي که چا یوه هګۍ هم په دې ورځ یو مشرک ته د دې ورځ د تعظیم لپاره ورکړه هغه کفر ته رسیږي د دې ورځو د اختر نیولو په هکله د اهل سنت والجماعت علماو څخه بلکل اختلاف نه دی نقل شوی او ټول علما دا کار حرام ګڼي او په یوې خبره باندې قدرمنو اوریدونکو باید پوه شو چې ملا علي قاري رحمه الله لیکلي دي چې دا خبره د یادونې وړ ده چې د استقلال ملي آزادي د غازیانو د سرلوړي او داسې نور جشنونه او خوشحالي چې پکې د اسلامي شریعت او اسلامي فرهنګ سره اختلاف او ټکر ونه لري د دې نه نهیې او حرمت نه دی راغلی او د دې نهیې او حرمت لاندې نه راځي بلکې دا غوره هم دي څوک چې د استقلال ورځ لمانځي د ملي آزادي ورځ لمانځي د غازیانو د سرلوړي ورځې لمانځي هغه د دې نهي او حرمت لاندې نه راځي ملا علي قاري رحم الله په دې باندې ډېر تفصیل کړی دی او د مکې فتحه او همدارنګه ورته داخلېدو ورځو خوشحالي د مثال په توګه هغه ذکر کړي دي نو لنډه دا چې قدرمنو اوریدونکو الله رب العزت ځینې ورځو ته غوروالی ورکړی دی خو د هغه تعین یې د اسلام د ستر لاکورد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه کړی دی او د اخترونو حدود او اختر نیولو لپاره قوانین او ضوابط پرېښي دي نو زما هیله د مسلمانانو ورونو نه او خویندو نه دا ده چې دا خرافات او دا بدعات په دې ټولنه کې را اجدیبات د دې مخنیوی وشي او الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي مخکې ما تاسو ته ویلي څو څوک دا ورځ لمانځي او په هغه ورځ باندې دا په هغه حالت کې مړ شي الله رب العزت به د مغو په صف کې حشر کوي او دې لپاره چې سفرونه کوي ډېر لرې لرې ولایتونو نه مزار ته ځي هلته جنډه پورته کوي او د نوروز د جشن لمانځنې لپاره ځي که په دې لاره کې دا مړ شي نو الله رب العزت به یې د هغو په صف کې حشر کړي دا د معصیت سفر دی نو دا قسمه قسمه خوراکونه یا اوه اته قسمه میوې جوړول یا ځانګړې جامې اغوستل یا هغه چا چې کوژدنې کړې وي د هغو کور ته نوروزي ور وړل دا ټول په اسلام کې ناروا او حرام دي حتی د دې مبارکي ویل او په دې ورځ باندې نوې جامې اغوستل الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو مطابق د خپل ژوند تیر کړو چې په دنیا کې هم عزت او په آخرت کې هم عزت الله زموږ په برخه کړي قدرمن اورېدونکو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه پاک الله مو مل شي